اوله دعوه دا و چې الله تعبدو الا الله دا سلورمه واقعه ده د ابراهیم علیه السلام دې کې سلورمه واقعه او پنځمه واقعه د لوط علیه السلام راځي دې کې اثبات کوي د دې دویمې دعوی دویمه دعوه دا وه چې غیب دان صرف او صرف یو الله دی په هر څه باندې خبر د هر څه معلومات هغه ته دا کدی نو یو الله دی د مخلوق دا دغه دی چې پویږي با پویږي با معلومات به وته خو په یو ځای به راودرېږي بیا به خپل نور دغه نی معلومات بني نو ما وی دا څلورمه واقعه د ابراهیم علیه السلام پنځمه واقعه د لوط علیه السلام اثبات د دې خبرې کوي چې علم غیب دا خاص او خاص صفت د الله دی بغیر د الله نه دا شی بل چاته ملو نه دی چې په هر څیز څوک خبري واقع د ابراهیم علیه السلام ولقد جاءت رسلنا یقینا راتلل وکړو ملائکو زمونږه ولقد جاءت رسلنا رسل دغه ته وی ښا را لیږلی شوي ولقد جاءت رسلنا او یقینا راتلل وکړو هغه را لیږلی شوي ملائکو زمونږه چا ته راتلل وکړو ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته راتلل وکړو هغه را لیږل شوی ملیکو زمون شاته راتلل وکړو ابراهیم علیه السلام ته پس شي بالبشرا په خوش خبره دا ملیکې څومره وي ځنې خلک وایي ثلاثتون دریوی یو حضرت جبریل یو حضرت میکائیل یو حضرت اسرافیل زنی خلق وی سبعتن دری داوی سلور نوری وی زنی خلق دس روایتم رازی تسعتن نهوی زنی خلق پکی دام وی چه احدا عشره یوولس، اثنی عشره، صیب! موږ باندې د دې د پېژندو ذمه واري نشته، ښه؟ بس زموږ ایمان دی چې ملایکې وې او الله راولېږلې حضرت ابراهیم علیه السلام ته چونکه قرآن مجید د هغې بیان نه دی کړی د دې وجه نه مسله دا ده چې ابهمو ما ابهمه الله چې کوم شی الله څنګه پرېښي به تاسو هم پرېږدی بس زموږ د ایمان دی چې څومره وي هغه به وي خو ملایکې وي او ابراهیم علیه السلام ته یې زیری راوړو بالبشرا په زیری دا زیری د څه شي څوک وایي زیری د دغه د بچي او بچي پسې بیا د نوسی یا زیری د سو د هلاکت د قوم د لوط علی السلام چې لوط علی السلام به الله هلاکي خیر چې دا ملایکی راللې نو قالو د ملایکو وتوي سلامن سلام دی ملیکو حضرت ابراهیم علیه السلام ته ووی سلامن سلام اصل کې دا داسې دی نسلمو سلامن من سلام چو پتا باندې په سلام چولو سره قال ابراهیم علیه السلام وتوی سلامن پتا سو دی سلامی سلامن پتا سو دی سلامی ګورې انبیا نه دي د هغوی مقام د ملیکو نه اوچت دی ښه نن د ابراهیم علیه السلام هم خبره کوي او ملیکې هم کوي خو ګورې د ملیکو خبرې نه د ابراهیم علیه السلام خبره اوچته ده په دې عام خلک نه پوهېږي خو دومره ده چې سلامن دا جمله فعلیه ده او سلامون چې دی دا جمله اسمیه ده او په جمله اسمیه کې دوامي دوام سلام په تاسو دی همیشه سلامی نو دی کې دغه مبالغه ده قال سلام ابراهيم عليه السلام وتوي پتاسو دي سلام وي فما لبس ناغه وخت تیر نکو فما لبس ناغه درم اونکو هغه وخت تیر نکو پس شي کې ان جاء په دې خبره کې چې هغه راتلل وکړو بعجل حنیز پس خی رد شوی باندې عجل سخی ته وی سخی او حنیز هغه ته وی دا به دلته به چې مخکې زر عالم دی افسرانو له به کو په تیګو باندې وروته یي په تیګو دا تیګې نه دي لرګي خو به ډېرو په دې تیګو باندې به اور بل کو دا د ونې د اوږدې اوږدې دا تاسې ورته شناختې وایې دا تیږې به وي دا به داسې کتار ایښې وي اور به یې پرې بل کو بل کو چې بل به یې که به ګرمې شوې چې ګرمې شوې ځینې به یې ورته لاندې کړې ځینې به یې پرې د پاسه کېښوي او داسې د پاسه به پرې سټاټ مات دغه کو واچو بس داسې لږ حصه وخت به یې دغه و چې به دې راوویسته نو مړه نو به امیدګله نو داسې خوره خوند به یې کو دا اوچ کلاس به وخیسته خ فما لبس ان هغه وخت تیر نکو ان جاء په دې خبره کې چې هغه راتلل وکړو بعجل حنیز پاغسخی ریت باندې ورسخه نه دی تاسو هم چاته دا کړی خوړلی دا سخې چې دی دا کچه سخې چې ښکلی پوخ کې ګورې دغه دی دا د پسه غوښه شرموي دومره خوند کوي فلما خیر دی ورته راوړو اوس ګورې ملیکي دي د انسان په شکل کې راللې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ما وی دا د حضرت ابراهیم بی ادبی نه ده دا بالکل داغه پیروکاری ده داغه عزت دی ابراهیم علی السلام ته دا پته لګیدل یازه چې دا ملایکی دي وته لګیدا نو چې دا وته پته نه لګیدا داغه دا څه خیال چې دا ملمانه دي ملمانه دي نو ځکه دی غل غوندې کور ته لاړ نه ست کوي نه بل څه کوي کور ته لاړ او ځلې چې دې د ده دا سخي ډېر و، دی یې دغه کړ. خلک وایي چې ابراهیم علیه صلات و سلام مېلمه دوست ډېر و او الله وله دا غواګانې او سخي بې اندازې ورکړي وو. وایي په هر وخت کې به د ده کور کې وې، د ده ښځه وه، دا ټول کار به هغې کاوه. هر وخت کې به د ده په کور کې دا تیږې نه وې، دا به ګرمې پرتې وې، تیارې. یا به پې اور به پې بل و، سکاره به پې پراته وو، چې کله به لږه خوا دې خوا شو بیا به یې دغه کړ، خو چې مېلمه به راغی بس یا به سخي حلال پروت و، یا به یې ول حلال کړ ولا به یې رویت کړ. ښه نو ما وی دی بیا کور ته لاړ واپس ولا راوړو نو کده ته علم غیب وی چې دا ملایکی دي نو بیا دا دونه ځان ولې کړو خیر شو ته کې خود فلما را هر کله چې اولی د ابراهیم علی السلام ایدیهم لاسونه داوی کله چې اولی د ابراهیم علی السلام لاسونه ددوی لا تصلو چې هغه نه یو ځای کېدل الیه دې سخیته دا لاسونه وته نه روږدول پخوا چې دی دا یو اخلاق خو چې یو میلمه به راغی او خوراک به یې وکړه نو دا به د امن نښه وه چې زه ده کې څه خطره نشته خو که میلمه به راغی او خوراک به یې ونه کړو نو دا به نښه د شر وه چې دا چېرته یا غل دی یا دشمن دی ځکه چې پخوا به چا دا خو زما خیال دی دې کبایلو به مخکې کول چې اوس یې کوي او که نه کوي خلکو به وصیت کو وصیت وی په پلانی کلی کې زمونږ نیکه ډوډۍ خوړلې ده نو نسو ته به دغه کو چې ګوري هغه کلی والا سره دغه ونه کې چې ته بدم هغه ونه کې چا به چې د چا ډوډۍ خوړله باز بیا به د هغوی غلام خیر د ابراهیم علیه السلام باندې دا زور شو نو چې زورو زورو زورو دا د زور نښه د ده په مخ ښکاره شوه. ملایکې پې پوه شوې چې وایي دا خو ابراهیم علیه السلام ګبراو شو. نو قالو دې ملایکو ورته ووې لا تخف مه یریږه انا ارسلنا یقینا موږ را لیږلي شوي یو الی قوم لوط قوم د حضرت لوط ته هغه د لوط علیه السلام چې کوم قوم دی بدعمله د هغوی د عذاب دپاره موږ را لیږلي شوي یو وامراته خزه داغه وامراته او داغه بی بی او داغه خزه د ابراهیم علی السلام قائمه ولاړه وا هغه خزه ولاړه وا خلق سوال کوي الکه ملمانه دي پردي خلق دي د ابراهیم علی السلام خزه محترم حضرت ساره څنګه ولاړه و نو ځنې خلک وی فی ستری د پردې نه دننه د پردې نه اخوا ولاړه وه او دا به خبرې اورېدې لیکن مذهبي استاد وایي نه نه دې زده کړې ته ضرورت نشته پخوا امتونو کې ګورې ستر نو ښه زمونږ په دین کې هم که ستاسو خیال اول ابتدا کې دا ستر دا نو دا ستر بیا وروسته راغی نو دا بلکل تکړه ښځه وه نره او د املا به یې تړلې وه د ابراهیم علیه السلام خو بچي نو او نه د سره نور کورنۍ و دې خپل ته ملمو کنه بې وطن و به دې ملا تړلې و د دې ملمنو خدمت کو نو چې دا خزه د ولاړه و نو فضاحکت هغه او خاندل فضاحکت هغه او خاندل د څه د د دې وجې نه چې دوی ووې که نه چې د لوط علیه السلام په قوم باندې به دغه راځي عذاب فبشرناها من خوشخبری ورکړه هغې ته فبشرناها من خوشخبری ورکړه دغې بیبي ته باسحاق په اسحاق چي بي بي الله به دله زوی درکوي د هغه نامه به اسحاق وي ومن ورائه او رست ومن وراء اسحاق او رست د اسحاق نه يعقوب يعقوب الله به دله زوی درکوي نوم به اسحاقي تبلا ژوندې او د دې اسحاق به بیا زوی کیږي داغه نامه به سوي یعقوب علی السلام ریاضه دې نکتې ته وګورئ وایي زیری ورکه مونږه ښځې له داسې ده که نه داسې نه وایي چې زیری ورکه مونږ ابراهیم علیه السلام ته ځکه چې که ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکړی وي نو دا احتمال مو چې دا به بله ښځه کوي او دا بلې نه وي احتمال وکړو د دې وجه نه دا ټکي ووي چی نه ستا به زوی کیږي مطلب دا دی د ابراهیم علیه السلام زوی به یې او ستا نه به په دغه بل ورځ تاسو ویلي وو خلک هغه چا له زیری ورکوي چې څوک د خبرې قدر کوي او ښځې نه دي ښځې د اولاد په زیری باندې چې څونه خوشحالیږي نو دونه دغه نه خوشحالیږي سړي که نه تاسو تجربه وکړئ چې یو ښځې بچی وشي نو د دې ماشوم نیکه له هم خو زیری ورکړي او نیا له هم زیری ورکړي کلي کې به راته پته ولګي ښځه چې ماوې په زیري څونه خوشحالېږي دونه سړي نه خوشحالېږي نو ځکه دا ووي قالت نو دی ووي و دا څه تقریبا د نوي کالو وخه د نوي کالو او تر اوسه پورې دا شنډه وه نو قالت هغې ووې یا ویلتا ای زما تعجبه اعلیدو آیا زه به راوړم بچې اعلیدو آیا زه به راوړم بچې و انا عجوزن او زه بوډی یم زه بوډا یم او خاون می وهذا بالی او دا زما خاون دی ابراهیم علیه السلام ته ګوتی نیسی شیخ هغه بوډا دی هغه د سلو کالو نه وړېدلی و تاسو کورونو کې ګورئ چې ښځه د نوي کالو شي نو چېرته رسېدلي ځینې خلک پکې وایي یو کم سلو کالو وه وهذا بالی شیخ او دا زما خاوند دی بوډا ان هذا یقینا دا چې دی لشیء عجیب دا خو یو شی دی عجیبه قالو ملائکو وتوی عجیبه چرته دی عجیبه خو هغه ته وی چې د عادت نه خلافی ستاسو خو د نبوت کور دی تاسو خو ډیر کارونه د عادت نه خلاف لیدلی دي قالو دی ملائکو وتوي اتعجبینا یا تتعجب کې من امر الله د حکم د الله نه رحمت الله رحمت د الله وبرکاته برکتونه داغو علیکم پتاسو دی اهل البیت ای اوسیدونکو د بیت د پیغمبرو د کور د پیغمبرو د دې څه مطلب رحمت الله وبرکاته علیکم یا دا دعا ده رحمت الله رحمت د الله وبرکاته او برکتونه داغو علیکم پتاسو دی وی دا دعا شوه امیدوار خیال لري په تاسو دی وی اے اهل بیت د پیغمبر یا دا خبر دی رحمتونه د الله او برکتونه د الله چې دی علیکم په تاسو باندې دی دعا نه کوي دا خبر ور کوي په تاسو دی انه یقینا د الله چې دی اهل البیت ګوره خزه اهل بیت د کنه مونږ وایو د پیغمبر بیبیانې هغه د اهل بیت دي ګوره حضرت ساره ده او دې ملایکو ته سووي اهل بیت د پیغمبر انه یقینا د الله حمید صفت کړی شوی دی مجید او ډیر لوی دی فلما ذهب عن ابراهیم الرعو کله چې لاړله د ابراهیم علیه السلام نه یره وجاءته البشرا او راغې د تزیرې نو دلته خو لږ مختصر دی بل ځای به ته راشي وایي فما خطبکم ایها المرسلون ای رالیږلی شوي پیغمبرانو ای په رالیږلی شوي ملایکو څه شي له راغلي یې که د زیري مسله وه خو یو کس به راغلی وي دا دونه ډله سره راغلي یې وای من خو دې راغلی یو چې د لوط علی السلام په قوم باندې عذاب راولو وای پاغي باندې څنګه راولې پاغي کې خلوت علی السلام دی داغه بچی دی پکې خو دیندار دی او خو پیغمبر دی دا باسونه شروع کړو یو چا دیلونه غبیا جګړه کول زمون سره فی قوم لوط په بار د قوم د لوط علی السلام کې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لحلیم اغا صبرناک دی او اواه عجزی کون کی دی او منیب اغا رجوع کون کی دی الله تا خیر چې دا سوالونه شروع کړو چې رب دوی له نجات ورکې دا مهلاکه نو ابراهیم علیه السلام ته وی باس دا وی باره کې تپوس مکوه دا بس کلکه فیصله ده چې په دوی باندې عذاب راځي یا ابراهیم اے ابراهیم عارض مخو ګرځوا ان هاذا د دې باسنه انه بشک قد جاء امر ربک یقینا راغلی دی حکم درفستا و انهم یقینا دا قوم د لوط علی السلام آتیهم راتلون کې دی اغوی ته عذاب و عذاب غیر مردود چې هغه واپس کیدون کې نه دی اسی الله ګوره په دنیا کې هم د خپل پیغمبر ډیر خیال ساتي ښه الله خپل پیغمبر نه خپه کوي اوس او پیغمبر نه په خپل قوم ډیر خپه کیږي اوس که په لوط علیه السلام قوم باندې ډایک عذاب راغلی وي خطره ده دی و چې لوط علیه السلام چې ته خپه نه شي نو رالی دا ملیکی لوط علیه السلام ته چې دوی په خپله باندې ووایي چې خدای په دې قوم دغه راولي عذاب راولي ښه څنګه شو دا ما وی پنځه مواقع ده ښه ولما جاءت رسلنا هر کله چې رالی رالیږلی شوې ملیکې زمونږ لوطا لوط علیه السلام ته وي د ښايسته تک سپين او سره هلکانو په شکل باندې دا ملائکې راغلې دي چې ابراهيم لوط عليه السلام ته راغلې دلته قوم وليدې دا بدبخت قوم وي يره نن خو د لوط عليه السلام ديرې ته ډېر ښايسته ښايسته هلکان راغلي دي دا بدعمله قوم راغی او د لوط عليه السلام د کور نه چاپېره شو چه دا لکان به مونږ ته راکې استغفرالله چه مونږ وسره د بدکاری وکړو او لوط علیه السلام دا سوالونه او دا مینتونه او دا زاره وته کوي رښتیا وایې لوط علیه السلام ته دا پته لګېده چې دا مړې کېدي وایې که نه لګېده که لګېده نو بیا دا سوالونه ولې کول زاري ولې کوله د دې وجه نه دا معلومه شوه چې علم غیب صفت د چا دی صرف د الله دی د الله نه بغیر بل چاته نشته دی خ نو ولما جات رسولنا کله شرال لال غلی شوی ملائکی زمون لوتن لوط علی السلام تنسی ابهم دی خپش پاوی وذاق بهم او راتنګ شو پاوی باندې زر ان سینه داغه دا سینه او دا زړه پې راتنګ شو چې یا الله دا هلکان میلمانه راغلل دا خو دا بدعمله خلک که خبر شو دا به څه کیږي وقال او وی وی د ځان سره هاذا یوم عصیب دا دروازه سخته هاذا یوم دا یو ورځ دا عصیب سخته امت قصو شو و غالبا دا د خزوه چې پټه مرګري د دغه سره و د دې کافرو سره دا شیطانی دی وکړه چې الا راشه او زمونږ دیرې ته داسې الکان راغلي دي وجاءه قومه او راغ د تقوم داغو یهرعون چاغوی راز غلولی شو الیه دتا یهرعون سه معنی کوي رامنډې والي الیه دته خو خپل معنی دا ده دا د مجوری صیغه ده یهرعون اغوی راز غلولی شو الیه دته مطلب دا دی په خپل نه راتلل دا خپل غلطو خواهشاتو او د خپل غلطو جذباتو دوی راوچت کړیو او رامنډې والي یهرعون چې هغوی رامنډې والې الیه ده ته ومن قبل مخکې د دې واقع نه کانو یعملون سیئات هغوی به کول بد کارونه خیر چې دا رالل مطالبت یې کوي تا ته مونږ نو ویلې چې دلته به میلمانه نه راولي او چې راولي نو چې زمونږ څه خوښه یې هغه به ورسره کوو ده وته دا سوالونه او مینتونه قال نو دوی لوط علیه السلام سوالونه کوي مینتونه کوي دروازه وته بند کړې ده یا قومي ای زما قومه هؤلاء بناتی دا زما لوریانی دي هؤلاء بناتی دا زما لوریانی دی او هن اطهر لکم دا پاکی دی ستاسو دا پارا که قضای حاجت مسلوی شهوت که تاسو د خپل خواهشاتو پوره کولو لغی نو خدایم په خیر کې د خواهشاتو د پوره کولو لپاره خزي دی الکان نه دي ها اولاء بناتی دا دا زما لوریان دي او هن اطهر دا پاکی دی لکم ستاسو د پاره دا ګوته چاته نیسی ځنې خلک وی دا د دې امت د ښځو ته ګوته نیسی ځکه د امت ښځې د پیغمبر روحاني لوریانی کنه لکه د امت سړي د پیغمبر امت دغه روحاني اولادي نو دا چې دا ستاسو خزي دي چې زما روحاني لوریانې دي دا ستاسو د پاره پاکي دي یا دا دی چې واقع داسې مفسرین بیانوي د دې بدعملو مشران دوو دوه کسان ټول روانې دوی کېو چې دی به سمو قوم به هم سمو چې دی به رانې کو دی به دغه کو دې دوو کسانو د لوط علیه السلام نه دا لوریانې غوښتې چې دا مونږ له په نکاح را د نه ورکولې خو چې کله دوی دا روانې شروع کو ما وی بنیاد خو دا دوه کسانو نو دی ورته وی راشئ چې دا لوریانې تاسو له زه په نکاح کم دا دوو مشرانو ته وی خو دا ما دغه مشر مې وی ملمانه تاسو به دا وایئ چې مسلمانه څنګه کافر له ورکوي نو دا په مخکیني مذهبونو کې جایز و مسلمانې نکاح د کافر سره جایز وه په اسلام په ابتدا کې رسول الله خپل لور ابو العاص ته په نکاح کړې وه که نه خو دا بیا وروسته دغه راغی حرمت ښه هن اطهر لكم دا پاکی دی تاسو لا فتقوا الله دا الله نو یریږي ولا تخزونی تاسو ما مشرموي فی دوی فی پبارد ملمنو زما کی الیس منکم یا نشته دی پتاسو کی رجل رشید یو سړی پوی چرته پوی او د سړی بچی درکې نشته دی قالو نو هغوی ورته وایي لقد علمتا یقینا معلومه ده تا ته ما لنا چې نشته زمونږ دپاره فی بناتکا په لوریانو ستا کې من حق ساجت زه خپل لوریانې دې سنبالې که ستا په لوریانو کې زمونږ حاجت نشته و انک یقینا ته چې لتعلمو ها ته پوهېږې ما نورې دي ده په هغې چې زمونږ اراده ده مونږ له جینکۍ خوند نه راکوي مونږ له د هلکان خوند راکوي دقه وخت کې دی جوړونکی شو قال نو لوط علیه السلام ووي لو ان لي کاش چې وي زما دپاره بکم قوتا په تاسو باندې زما طاقت چې طاقت وي او ډانګونه مې د پسې راغشتې وي او بدا باندې به مات کړی وي لو ان لی قوتن کاش چې وي زما د پاره په تاسو باندې قوتن طاقت خپل بدن کې می طاقت وي او آوی یا زه یو ځای کېدی الی رکن شدید یو, یو طاقت مضبوط یو طاقت سخته مراد د رکن شدید نه څه دی قوم او آوی یا زه یو ځای کې دی الی رکن شدید یو طاقت سخته چې قوم به وي او قوم ته یو ځای شي یو ورغلی وي چې راشه زما امداد وکړي چې دا سوالونه او مینتونه سوالونه او مینتونه چې دی کې دا بدماشان په دغه راوړېدل په دې وال چه راواوړیدل نو خدای خبر استاد صاحب وی چه دغه وخت کې به د لوط علیه السلام څه حالت دغه وخت کې حضرت جبرئیل وته وی اے لوط مونږه ملائکه نه یو مونږه مونږه دغه یو ملمانه ملائکه یو را دې خوښ چې لوط حضرت جبرئیل علیه السلام وته د خپل ځان په خپل شکل کو او چې خراب ولا په دا بازار باندې ورکو دا چې څومره ټول په سر وړاندې شو او منډه یې کړې وایي ښا ښا تا موږ سره دا کار وکړګه سبا به ګورو سبا به ګورو لوط علیه السلام وسلام ته الله په د ملې دغه ورته وایي دا ملایکې چې د دې علاقې نه ځان وباسه او الله تعالی سبای په دوی باندې عذاب راولي نو دې بوته سوي نو د سبای پورې بوته انتظار کوو دا دغه کې د ده د خولې نه ورته خیري ووتې قالو نو دې ملایکو ورته وویې یا لوتو ای لوته ان رسول ربک یقینا موږ رالیږلې شوې ملایکې د رب ستا یو لن یصلو الیکا هېڅکله به دوی رونه رسي تا ته فاسر بأهلک د شپې بوزه خپل اهل خپل بال بچ فاسرع ته بوزه بقطع اهلک خپل بال بچ بقطع من اللیل په یو حصه د شپې کې زه زه خو ګورې شاته باندې ګورې ښا ولا یلتفت او شاته دې نه ګوري منکم پتاسو کې احد هیڅ یو کس نو دقه وخت کې به په دوی اپریشن شروع شي نو شروع به یې شروع به یې شروع به تر د اشراقه پورې نو دی ورته څه وایي چې ولې دو سبای پورې به انتظار کو د لوخې مخړه چولې دی نو ملایکې ورته وایي الیس صبح بقریب ایا نه دی سبای نږدې سبای پورې وتی ایله ځان سنبال کی چې دا سبا یې شو دوی باندې زلزله راغله چې زلزله ترې راغله او هغه خره پار شو حضرت جبریل وایي دا خپل وزر راواغشت او د دې علاقې ته یې لاندې کړ او داسې اوچت یې کړ اوچت یې کړ اوچت یې کړ دا قصې یې کړ هلکه تاسو الټه کارونه کوئ الله ورسره الټه عذاب پرې راوست فلما جاء امرنا کله چې راغی حکم زمون جعلنا عالیها مونږ وګرځو د پاسه طرف د دې ځمکې سافلها لاندې وامطرنا علیها مونږ راو ورول په دې ځمکه حجارتن کانی من سجیل د کودرو دا د ټیکرو کاڼي وو من سجیل د کودرو مندود لاندې باندې یو برا روانو د پاسه به پې بلو بل برا روانو د پاسه به پې بلو مسومتن چې په هغې نشانې شوې وې د هر سړي نامه پې لیکلې شوې وه عند ربک په نزد رب ستا وما هی او ندی دغه من الظالمین د ظالمانو نه بی بعید لره څه مطلب ځنې خلک وی وما هی او ندی دا کانی من الظالمین د ظالمانو نه بی بعید لره لکه څنګه چې پاغه ظالمانو الله کانی راورول نو په دې موجوده ظالمانو الله کانی نشي راورولې اوم ټیک ده یا هیه کې ضمیر راجع کړئ دغه ځمکې ته، دا په کومه ځمکه کې چې دا کوم اپریشن وشو د لوط علیه السلام کلي، دا نه دي د دې ظالمانو د مکې نه بې بعید لرې، دوی چې ځي په سفر باندې شام ته هم په دې علاقه باندې تېرېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی زمون نصیب وکړي د خپل خو پیغمبر اسلام په حدیث رب مون صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وکړي رب د دې خیر او د دې برکت په دنیا او آخرت کې مونږ راکړي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره الله دې له دې راته دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر درکړي په آخرت کې هم الله اجر درکړي سره زمونږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وکړي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشان د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي الله په عمرونو کې برکت واچي په خپلو بچو یې سره زمونږ نه خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي یا رب ته ورته شفا کامله خاص کر ملګری بیماران دي مرګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خاص کر دا کینسر بیماری دي زمونږ څه شاګردان دي د هغوی کورونو کې بیماری دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله په خپل کرم سره هغوی ته صحت ور اجر ورکړي ای بازار خلکو تم دوه کړي قوم تم دوه چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب وسلام